بسم الله الرحمن الرحيم فصل في البقر دا فصل د بیان د صدقه البقر شه بیان د زکات د بقر شه د ابل د زکات نه بعد د بقر احکام مسل بنوي زکه چې دا غوړ د نوار ده یشته ور نږدې ده په دې وجه نه په دواړې باندې کایش وي که بکر باندې وي بدنا اطلاق کېږي ته بدنا وت وي غاټ ځنور فصل فعل بکر دا فصل بیان دی صدقت البکر شي په بیان د زکات ته بکر شي بکر اسم جنس ده په یو آیت لا کېږي په دویا کېږي په ډیرا کېږي مذکر یا کېږي په مانس یا کېږي عام طور باندې مشت خطی کې بکر وي ته وي بکرا هو ته وي بکر مطلق کې کنه هغه ووي کو یا وی داس می جنس ته بکر هغه چې تیر لګیږي دا د وحدت ته پر لګیږي کنه هغه ته فارقادو په میون د وحدت کې د فرد د جنس ته زنه داسې اسماء جناس دي چې هغه واحد چې وخلې یو چې مراد کوي به تیر ولګوي د وحدت ولا بکرة منه ويونه ته بکر ځکه یې بکر وی کنه سیره کولې ته شخص وی په دا باندې خلک یو یو کو کنه مزکه سیره کوي لکه هوی تصور اوت وی په دې کې نسبت باندې په دې کې کنه واجب باندې چې دا کنه مزکه یو یو په باندې کو مزکه په باندې سیره کوي ليس في أقل من من ثلاثين من البقرة صدقة نشد فقام د دشي تابع منه چې کول په پیراوي کولینای سخای یا سخی په داسې مذکره په ذکوت سره ورکول شي په خلاف ته کنه یې نه چې پاشه به انسا ورکوي بنت بخاز بنت لبون فلانه نه د بکرې نصاب دیش ته کنه چې په دیش نه کامې ذکوت نو چې کله دیش ته ورسی به ذکوت په لازم شي وهي التي تعنت في ثانيه تبي او تبي هاي تبي لشي چې هغه نو ته په دویم کول شي تعنت منه دخلت چې ا داخلي په دویم کول شي کول په پیراوي په دې هبن امر کړو نبی اسلام حتی معاذ صاحب ته معاذ عامل و د یمن انا اذا کوته نه پر دا تفصیل ور کړو کا چې دیش دی به تبعو خلا و چې سلویش به محسن و خلا فاذا ذات الاربعین چې په سلویش ته بنې وړي یو چې په زیوت شیا وجبا فی زیادته وجب کې زیوت په غزیوتی شا به قدر ذالکا په انداز دی کنه دې کې بوندې تر شپته راسه سلورم د لسمې د موسین موسین به قیمت کې مثلا دوه کنه دوه کلنۍ ځای قیمت کا چې دوه کلنۍ ځای په سیبن سمو خرڅېږي چې دا خو په سلویر زره نه سمو خرڅېږي چې دوه کلنۍ ځای وي کنه ا سلویر زره کنه سلوشتمه سمره کېږي سلویر زره په چالیس باندې تقسیم کا سمره کېږي سلویر سوه کېږي سل سل د سل یې کنه سلویر سمه دو اس یو هو یای کنه په د سلویر سته باندې وړي ا سلویر سته ویونه په سار خو یو مسین ورکا او د یو وی په سار باندې د مسین سلویر سمه ورکا سل ری پیزو بس کنه سل ری پی دا سره ما د رسمه د مسین شولا وفي الاثنين نصف عشر مسنه په دیش نه دی تاوی په چار وچی یوا چې په دیش نه وړي چې پاشا وای ځکه چې لکه سره چې د دیش مول ده دولت ته خدای وا کنه یو یا خو دولت ته کنه مول د قیمت لري کنه خو شریعت پاشې زکوت نو مقرر کړه درنګ دوی سلوي کنه دوی دیش درې دیش د نه معاش وې کنه نه څه کنه دغه مفکوري دی علاکه قیاس وی کنه چې دغه دولت ته مول ده کنه په دغه په چار وکړه چې حق وای کو واجب وای سلويشت را چې کنه په سلويشت باندې موسین وو چې په سلويشت ووري دولې بیا مش کنه پا خپل طرف نه زول طرف نه معافي نشي چارو چې یو باندې سلويشت دا کنه په دې واشه د زکوت نه وی لکه څنګه چې په دې شه باندې وورته پاسه چې زکوت نه و هغه مخالف کې اسه کنه نه پاوې شه نس نه سالا دې معافي نس نه وغلا کنه چې نه چې یو باندې سلويشت بیا بر زکوت نشي چې سه پر 15 نه وی شپته نه وی کنه نس نه وغلا نو ته به په خپل قیاس باندې درې می کنه چې دا دولت ته او کنه نعمت ته اې دې هې کنه شکریا واجب ده چې دغه سکنه حساب وکړاوي ته ورکړی شي لعل فسبتان سن ما في هغه ثبته په نصره مخالف ته قیاس نه ولا نصها ولا دوته نص نشته په خلاف ته کنه په دې شنه چې په دې شو وړي کنه یو دې دوی دې شکنه چې اځه کنه نص نه دی وشالي کنه ورول حسن عنه او حسن صاحب د امام حنیفه اسلم نه روایت کړه چې انه لا یجب فی زیادته شیئون نه واجب دی په زیتی سره اس شایا په دې شې طبیعی ده په سلوشت سره مسند ده د نه معافه دا رنګ یو بوند سلوشت یو بوند سلوشت کا په دې شې اس شانه واجب دی حتی تبلو 50 حتی چې 50 سره ورسېږي دوته نه معاف دي کنه ثم فيها مسنتن چې 50 به پاش یو مسند ده ورب مسنتن دا په دې باندې چې ان يكون بين كل عقدين وقسم په میون د هر دوی عقدين شي به چوټ به وي عقدين یې ته ویل شي چې د هي پیرا شي کنه د هي ګاندا لکه 10 کسا 20 کسا 30 40 کنه 50 د 50 عقد دا 60 عقد دا 70 عقد دا لاس پیرا شوی کنه نو ته بیا ګاندا شي بیا کنه تسار نه شي یو دوه درې په میون د هر دوی عقدين شي به کنه اسی به چوټ وي پاشه به مافي وي کنه او په هر حق شي به وجه برسي په پچاس شي به وي په ساټ شي به وي په ستر شي به وي وقال ابو يوسف محمد رحمه الله صاحبين فرمایي چې لا شيء في زيادته نشته اسر شاء په زیاتی شي چې په سرویشت وړي امر نشته حتی تبلو حسیتینا چې شپته ته نیو رسولي کنه هغه د مس ا تبي چې بیا د صاحب نه پیرا یا د مسن صاحب نه پیرا حتی چې شپته ته ورسېږي او دا روایت د محمد پاسم نه په دې فتوا یادو کنه د اوکاس کنه د سلويشت نه وسط شپته رسه هدي کې انسه ته اوکاس ته ویل شي کنه کول نه هدي مون هچو کې کنه پاره وخت باندې امر کنه چې کوم ظاهر روایت چې ناشتا پښه کنه کول نه کت کیله مې چې داغه ویل شوې دي د اوکاس په تفسیر سره چې ان المراد منها ون اصغار مراد د اوکاس نه دوته چې د وړي کې زنور مراد دي کنه اوکاس وړي زنور تاویل شي مقرر به بدلېږي که نه د هرې لاسې په سر باندې طبیعي نه محسن ته او د محسن نه طبیعي ته ان په فاتحه سره په سر باندې درې اتباعوي درې طبیعي ګونوي که نه او چې سل شول د آجي کمې که نه ایو محسن مې نه جوړ که نه طبیعي هم مې دوه کړم محسن مې کړو که نه دا رنګې چې که نه شپې شل شي که نه یا په شپې شل شي که نه درې نسبینه د طبیعي موجودي به درې طبیعه که ا دې کا په سره په سر باندې دوا طبيعه وي یو مسین وکنه اې سره تکره طبيعي ورته یې کنه درې طبيعه کا ځکه چې درې نسبینا دې مکنه طبيعي په موجود دي او چې کنه 130 شي یو سر کنه دیر شي کنه بیا درې طبيعه کا یو په مسین کا سلويشت عشر په شي کنه او دشینا دې په شي په تکمیل د نصاب شه کنه مشدي سره لږه مشدي کنه هغه د هر حساب دا کچ دې څو ورځې شي کنه بیا په هغه کتابي وته بیا په شروع لا چې سوي شي کنه بیا مسند ده پشه یا تو سره کنه یو کام دیش غوي وي کنه یو د سره مشهدو کنه د مشهد ورګړوي او د کنه د غوي نصاب په پیره کوي دغه د ها جنس ته کنه بل زوت نه ده دغه د غوي غوي نه جنس ته چې بکر اطلاق په مشه بوندا کېږي که یو سړي قسم وکړلو که نه هدې مل سول ورشي که یو سړي قسم وکړو چې مو قسم ده که نه چې زه به د هغو غېښه نه وخورم بیا د مشه غېښه وخورله که نه په خو چې نه پخه نه سېږي چې دا غو نه دو دا غویای نه ده که نه مشه دو که قسم په مسله شي که نه چې که غو نه د غو د غویونه غېښه قسم وکړو بیا مشه وخوړه که نه یا مشه وخوړو په خو نه خنده سوي سره و چې دا بله خبره ده الا لكن نمر خلق ان اوهام الناس لا تطبق عليه في ديارنا د خلق اوهام د خلق وهمينا نورسي جاموستا امش په ملکي شي ای بکر په اطلاق سره چې بکر جاغوشي بیا امش په وته لکه شي کنه ای بکر اطلاق په مشه باندې نه کیږي لیکن لتی د کمولی د وجه نه امش په وته شي چې مشه کامې دي مرغینان شي کنه دا خره لکه کنه غریز دی غوندې لکه دي کنه په دې شي کنه مشه کامی مشه په پستیم زکه شو لکه هندستان کسه پنجاب کسه کنه په پستیم زکه شي مشه کنه هغه پیری او سخت مزکه شي کنه مشه گذران شي کړه په یو په پسته ونی وی کنه غو وی غو یون کنه هغه په دې سنگري ځای لکه شي په مشه چې مشه کامې دي ا دې کوموري دی وجنا چې وجود یې کام ده کنه خلق داسې دی کنه دې په طرف دماغ نه ورسي چې غو ذکر شي بکر ذکر شي بکرا ذکر شي کنه دا غو غو یې نو خري دا دماغ ترسي او د بکنه مخې کړ منا چاته ځین ته نه ورسي فلذلك دی وجنه لا يحنس بي في يميني نه خلې تیری به کړ په خړو کې د غش د جمو سره په خپل دې قسم شي چې لا یې کوله ما بکر چې زبې د بکر غش نه وکړه کنه ځکه چې بنا د ایمان په عرف باندې دوه ا قسم کنه بنا په اور د کا چې د ټکی په اور شي کې معنی وکړ ابه نو خلک کنه اوله د سې چې قسم کو چې به د بکر غش نه وخورو د بکر نه مشه مراد نه و او زه تاویل شي میر تاویل شي وی تاویل شي ډیر تاویل شي مذکر تاویل شي مؤنث تاویل شي د بل سره په میر دی اګه خاص نوم کنه اګه دا وی شات وی وی خاص نوم یې دوان دوان او د وزه کنه خاص نوم کنه ابه معز ده دوان میر تاویل شي به خاص کنه او معز به وزه تاویل شي او غنم او شات په دواړه بنتلا کې شات دواړه توی غنم دواړه توی او په کتاب بکر او درنګ تفصیل وکړه دا ابو بکر په فرمان شاه چې کله صدیق اکبر عامل و بادشاہ و کړ خلیفہ شو هغه چې کیم عاملونه تاکیم تفصیل لیکل او ریکارډ یې ورکړو کنه پاشه دا تفصیل لکړو دی زم یې ولی ان کله اجماع په دې باندې اجماع منعقده ده ودوال والماء سواون میډ او زا یو بارو بار دی په نصاب شاه و کنه په تکمیل شاه که خالص هم یې وي کنه د خان نصاب دا که خالص وزي د خان نصاب دا او که کنه ګاډي وړي د خان نصاب پیرا کوي کنه که یو کام دیش کنه سرویس میږي وزي سره او یو میږي ودا به ورګډوي کنه صاف پیرا کوي یا بالعکس البته پادا شي کنه پادا شي فرته چې کچېره تو سره کنه وزي ډېر وي میږي کام وي زکوت په دې کنه ا دې وزي نه وبوسه په زکوت شي به وزاور کوي به ډېر کوي یا میش ډیره وی کنه او زه کام وی په دکو ته به بیا میش ور کوي لان لفظ الغنم شامله لكل لفظ د غنم غنه ته ورغله د غنم دوان ته ورغله د مخ ته ورغله ده ونس وردا به او حدیث ورد په لفظ د غنم سره کنه چې په سلويشت کنه غنم یې شي چې سایمای پښه کنه بیا شات ته غنم ټکر ولا ده ويخذ ثاني في زكاتها و خسل به شکنه کولینای ادګه په زکات شه سریمنه کولینای چې کول په پیرای یا به وخله ثانی په وزم یو شکنه اګه ته چې کول په پیراوی په غوې مشدانی اته چې دعا کوله په پیراوی او په مشه کنه په یشه شي ثانی اته وی شي کنه چې پینځه کوله په پیراوی اته ثانی وته وی ثانی معنی مشر او خسل به شي کنه مشه د په زکات څخه ورای ورای بنو خلک کنه ظاهر وي ته چې ناش کول به په پیراوي ثاني به وي مشر به وي وثاني منها ماته مطلب سنتم ثاني په شاد سے په غنم شي هغه ته ویل شي چې کول په پیراوي په بکرا شي کې دوا کولې په پیراوي کنه شهید قرباني په باندې کېږي په هیڅ شکل چې پنځه کوله په پیراوي ول جزاو ما تعالی اکثرها جزای ته چې پابوندې اکثر کول رکنه ولې شپږ میاشتې په ورسي وعن ابي حنيفه رحمه الله امام سمي روايات مذهب نه ده دا خو یو حدیث ده بلکې نه عقلي وجه پېښ وي ولانه یتعدى بالاوصیه بل دا چې هیڅ قرباني په بند کېږي په جزا باندې ام یې دې بچای کنه ورای یا ورای واو د شپېړې میاشتې وا غو ټکای و د کول سره کړه پېژندل نشو په کړه په سرات سره عمر یې کامو خو په سرات سره غوټ وکړه بیا په باندې هیڅ قرباني کېږي کا کول نه په پیرایا جزا باندې حالانکه کله هیڅ قرباني دې پر خو سخت شرطي نه دی پښه ډېره کنه تنګي دو او په زکات سره کنه ډېر کنه تر ترمیم ده نه زکات سره په طریقه ولا باندې کنه دغه بر کول صحیح شي فقط زکات درنګ زکات به په صحیح کېږي وجه ظاهر وجه د ظاهر مذهب چې نه چې سنی نه وی کنه په سنی نه چې کامي چې وورس کامي زکات نه پمند کېږي حدیث علی رضی الله تعالی موقوفا و مرفعا حضرت علی صاحب کنه حدیث ته چې موقوفه ده په دبونه په نبي سم ته رسوله د مرفوع ده چې لا یوخذ فی زکات الا سنیو لا یوخذ فی زکات الا سنیو زکات به نشو مگر کنه ابي سنیو خسر شي مصر به وي فساید نیوی پسکه پسنه جوتای وي و بل دا چې ولې ان الواجب هو الوسط واجب په درمینا شي دا زکوت به کنه نه بیرټ اعلی وخلې به نرټ ادلا وخلې کنه واجب اوسط وي درمیانا وي وهذا من سهار و د جزا خو د وړې نه دو دا خو وړي کده دا خو د کنه نه په داسې فقرا وي ته نقصان ده ولهذا لا يجوز في الجزم الماضي و دې وجه خو نه وکړي په د کوتر شا جزا دی وزي ولا یو زه ولا ثقه چا نه وکړه چې د وزي ولا بچاوي شپږ مسجد کنه چې عادره وشي ځکه نه راو کېسه چې دا کله قیمت یې کم ده کله عمر یې کم ده سیمام قیمت بیا کم وي کنه چې کول په پیرا شي کنه او ځا جوړا شي کنه حکیمتي وي از ذکور اول ناس و خسر شي په زکات او زمي شي نرينا او خسر شي الناس او خسر شي لان اسم شات ينتظمهما ځکه چې د شات نوم دواړه ته ورغله ده شات وقد قال اسلام في اربعين شاتن شاتن نبي سمي چې په سرويشت په سه شي پاشه په صدا نه شات په دواړه شات له کله اطلاق په مغزا کې په دوانه کې دي والله عالم فصل في الخيل دا فضل بيان د زکوت ته وسيونه شي خيل اسم جنس تکنه کچره خوښه وه کنه هبر د کو د هر فرس نه یو دینار و ان شاء کچره خوښه وه کوه مها قیمت ته ولګوي اې د وسیونه و آتا عن کل مئتین خمسه درایما او د هر دوه سوي روپی نه پنځه روپی د بیا وبوسي د هر دوه سوي روپی نه پنځه روپی قیمت ته وبوسي کنه پنځه روپی وبوسي دوه سوي په سر باندې یا د اوس په سار باندې کنه کا ورته کا کنه ویر ده کنه یو دینار وبس دینار د سری زری وی وهذا نبی حنیفه رحمله دغه چې په اوسین زکوت ساده امام صاحب مذهب ده وهو قول زفر رحمه الله امام زفر صاحب ده حق ولا وقال صاحب چې لا زکات فی الخیل په اوسین زکوت سارا رښتانه لقول اسلام چې ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه ليس على المسلم في عبد ولا خزانه نشتا په مسلمون مو ده هدا په مريشه و ده په وشه زکوت نشتا پشه نشتا په مسلمون مو ده ده په مريشه و ده په وشه زکوت نشتا نه اي فرس نه کنه زکوت من فکر ده شريعه وله امام سب دليل قول اسلام في كل فرس صائمه دينار او عشره دراهم هر اوس چې صائمه پاشه دينار ده يا لاس درهم دي ولې لاس درهم او دينار قيمت يو يا لاس كان يا لاس درهما دي بشه وطويل ما روياه وطويل لأي حديث صحابين كلا ليس على مسلم في عبد ولا اذن مراد كان خپل وسو فرس الغازي اذن د غازي وس مراد د غازوي په کو کله خپل استعمال دی پروي کنه پابند غازوګو کو پابند سفر کو کنه هغه استعمالوي د خمیره وی که خپل استعمال دی پروي کنه د پښه زکوت نشته دا دې کور مضاف ته چلی سره مسلم فی عبده ولا فی فرسی صدقه کنه د مسمون په با مری شی او د مسمون په وسه د کوت نو سره مریان چې ته کنه اتجارت پر وی یعنی ټول هغه چې د کوت صاحب شه او که خپل استعمال د پر وی خدمتینه کې پاس د کوت نشتا د هرنګ د فرسه حق نه ول داسه وول منقول عن زید بن ثابت د ها منقول دا د ها توجیه او د تفسیر منقول دا د زید بن ثابت نه امروان په دور شه دا واقعا په شلا مروان خلیفہ و د صاحب کرام نه مشوره و خصله چې په وسیل زکوت سا کنهشته ابو را کنه حدیث تیر کړو ابو را سه موجود وکنه چې ليس على مسلم في عبده ولا شر صدقه هو زکوت نشه حدیث تیر کړو هذه کا زید بن ثابت نسو مروان ایت مخرول وکړه چې ما تقول یا ابا سعید کنه ابو سعید تو سخی الله ابو راسل سخت په غوسه شو کنه و چې عجبا من مروان تعجب د مروان ته کنه مو حدیث ته پیش کو دی هغه سي زرا مشری په کنه پښو مشری په شو کنه یو ری کنه چې نس پیش شي کنه آیات حدیث پیش شي کنه بیا پاشه کنه دا پښنه ما کا چې ما ته کول ما ته کول تسویه کنه ایک ما سم د قول مقابله شه د بچا را خبره چلېږي زید بن ثابت چې دا خبره خو سیدو کنه دا خبر صحیح ده کنه خو دا کوم حدیث چې تاسو پیش کړی دا کنه دې مطلب دا نه ده کنه چې بالکل مطلقاً په وښه زکوت شتانه اذن خپل وس من مراد ده نبی سم کنه چې خپل وس به خپل استعمال باندې کې غزوونه کې کنه دا نه مراد ده کنه مطلق نفي نبی سم مراد نه دو کنه نه نبی سم د حدیث معارضه مقابله نه کو کنه هغه متمنا مې ته وکړي مطلب یې دغه ده د حامل کول د زید مثبت نه چې دا کنه اذن فرس غزي مراد ده و تخیر بین دینار و تقیم مسن عمر دا خبره چې که یو دینار ونه بوسي او که قیمت کوي دغه اختیار د خطري قرض عمر نه منقول ده ایګه کوم د اختیار ورکړه ده ایګه اوس چې ستن ته چې قیمت یې کا پنځه کړه دوه سه په سال پندري پیو بوسا یا دې کړه اوس په سال دینار وبوسا وليس في ذكورها منفردة زكاة وليس په نرونه وسونه شي کا چې ګوشي نرونه وسې پاجه کوت نشته لانها لا تتماثل ځکه چې دا سره ډیروي نه اوس پښتانه دې سره نورون دي که نه نه په دا شکه دې تناسل نه کېږي وکذا فی الاناس المنفردات او دا هرنګ که نه انسا چې ګوشي انسا وي که نه اوس پوي نر نه وي سره که نه بیا پاشه زکوت نشته پوس ځکه ویل که نه چې ذکور او اناسن چې ګډ وډ وي او فی روایت نه په یو روایت سره یعنی په اناس روایت نه دوا دي یو دا چې شتا پښې یو دا چې نشتا پښې که نه وعنو الوجوب فيها وهن انها تجب في ذكور المشهد ايضا ويمم سو اذا رويتا تشيكنا ان هذا زكوت وجبيني بنرنا وشات غشي بده هرنگي پاشا زكوت سلا نه په هر شي دوه غره وتنه رول په ذکر حد واره وتنه دي کنه چې ستا په زکوت یو دا چې نشته پشه اولاد هغه چې نشته پشه آیا او خطر کنه ونا شد واره وتنه چې ستا پشه بل دا چې نشته پشه پشه دا غره وتنه وخت چې په دې شي زکوت ستا ولا شي في الغبال في البعال الحمير او نشته کنه اسر شای په کچره شي په خره شي اسر شای نشته پشه لکول اسلام چې لم ينزل عليا في مشن نه ده نظر شو په مو باندې دې پر هیڅ شاین در نظر شو کنه یا کچره متلک متایس واحد روغې ده خمر متایس واحد روغلې ول مقادیر تثبت سمعا او مقادیر خدا ثابت دي په سماع سره په دې هو قیاس نه چریږي کنه چې دا کوتا په سمره شي شروع شي به سمره زکوتو خلی په دې باندې حق نه پیږي مې وکړ چې زه مې وکړ چې سرويشتي به وته د کوڅه چې شلی به وته د کوڅه نشته پشه شلاو زه مې دې د اولاد تا کنه په شلې شنشتا په دې شنشتا په دا باندې مې نه پیږي چې سرويشتي به وته د کوڅه پشه به د کوڅه کنه یو مې د پشه بیا چې کړه اتیا پشه مفتي پشه د کوڅه چلې په دې باندې حق نه پیږي الا يكون تجارته مگر و ته چې تجارت ته پروي د کنه خرو که چر خسوي کې کنه به دا عروض تجارت شو سایمان دي عروض تجارت ته لأن زکات حين تتعلق بالمالية زکات په شی به تعلق لري کنه یې مالیت سره د سار سره نه یې قیمت سره تعلق لري کنه دا پیسې دي بیا دا خرید نه دي کنه قیمت کوي به کسر اموال تجارت لکه ټول اموال تجارت کسه کنه دا څه وای مشه وزې مې چې تجارت ته پروي کې خرڅوي کنه کې خرڅوي بیا دې کا کنه دا غا تفصیل نه چې کوم تفصیل په دې باندې به بیان شو کنه بیا خو دې تجارت له چې کوم نصاب ده کنه دوی سره ته چې کیما تر سړي به پندري پیو په سکه نه دوی سره په سار باندې سره استعمالي پیدا پښه تجارت زکوته ولا